سورت کهف شروع نو سورت کهف داوا ما تاسو ته ویلي وه چې سورت کهف کې جواب د شبهاتو د مشرکینو دی او رد د شرک په تصرف او په علم کوي چې الله جل جلاله سره شریک نشته ده په تصرفات او په نظام چلولو کې او دارنګ الله تعالی سره شریک نشته ده په علم کې نو د دې دعوی د اثبات د پاره ما تاسو ته وی په دې صورت کې بسلور واقعات ذکر کړي یو واقعه د اصحاب کهف ذکر کړه چې اصحاب کهف الله جل جلاله دا غوی عجز کارکو چې هغه د الله تعالی اولیاء دي خدغه اولیاء چې دي نو هغه عالم الغیب نه دي وګوره درې سوا نه کال ودو چې کله را پاسې دل نو بیا ورته پته نه و چې مونږه څومره وخت د شي یو بیا یو بل سره په دې کې بحث کو چاوي چې یو ورځ هم وخت تیر کړه د پخوب کې چاوي چې یو ورځ نم کم تیر کړه دي دویم نمبر نبی صلی الله علیه وسلم نے دته مثال پیش کو چې نبی صلی الله علیه وسلم ته هم علم غیب نو د الله تعالی د پیغمبرانو او پیغمبرانو کې د ټولو پیغمبرانو سید دی او عالم الغیب نو وګوره هغه مو ویل چې سباته بده تاسو ته خبر درکم کو سبا پته ورته نو چې سبا ته وحی ناراضي نو وحی بنده وا بیا دا غینه ورستو ډیر وخت پس دغه وحی رااله دریم نمبر مثال چې کوم دی هغه درته د حضرت موسی او د حضرت خضر علیهم السلام نه پیش کو چې ګوره موسی علیه الصلاۃ والسلام ته علم غیب نو نو ځکه وویل چې د مال غټ عالم ما ته نخ کاری په مختز مکی او حضرت خضر په خپل باندې اقرار کړي وما فعلته عن امري دا کم کارونه چې ما وکړل نو دا ما په خپل رائے نه دي کړی زه په خپل سم متصرف نه ما او نه عالم الغیب ما بلکې الله تعالی ما ته وحی کوي نو دا غي وحی په اساس باندې ما دا کارونه وکړل وسلورم واقعه پیش کړي دا غي نه سلورم مثال د ذوالقرنین نه پیش کړي او ذوالقرنین نم دا مثال چې پیش کړي نو پرد د شرک فی العلم او رد د شرک فی التصرف کې ځکه مشرکین به دا شبهه پیش کولا چې ذوالقرنین چې ده توای چې مطلب پچا کې خدایي صفات نه راځي د الله نه بغیر نو په ذوالقرنین کې خو خدایي صفات راغلی دی بداوی څنګه په خدایي صفاتو وی ګور هغه متصرف هغه داسې په ټوله دنیا باندې حکومت کړو دا خدایي صفات نه دي نو الله جل جلاله بداغه رد کوي چې نه ذوالقرنین د الله تعالی یو لوی ولی خدا خبره ده چې دا هر څه چې ورکړي او الله تعالی ورته ورکړي وقد احطنا بما لديه خبر را بشي الله وای مونږ په خپل علم کې د دا غټول ساز او سامان راګیر کړو او زمونږ تصرف کې او زمونږ په حفظ کې دی چلی دو او د سره علم غیب نو زکا رست براشی لا یکادون یفقهون قولا کله چې دوی د شمال په طرف باندې سفر وکړو د یاجوج ماجوج علاقی خواته ورسیدل نو الته د خلکو سره په خبره باندې نه پویدو نو که عالم الغیب وی او علم محیط وی نو د ټولو خلکو په علمونو باندې د ټولو خلکو په کارونو د ټولو خلکو په ژبو باندې په د علم وی خو لیکن د علم په دغه باندې نو نو اوس دا غسلورم مثال دې پیش کړي ذوالقرنین ويسالونک عن ذوالقرنین سره ذوالقرنین دا بادشاہو سوکو بعضی وای دا اسکندرو اسکندران بیا دوه تیر شوی دی یو اسکندر مقدونی دی چې تاسو په کتابونو کې ویلې اغا د روم دی او د یونان دی او دا اسکندر مقدونی چې دی نو ده د ارسطو استاد دی او ارسطو د وزیر هم وو او هغه هغه سره چې راغله د دلته په افغانستان هم حمله کړې ده د علاقې نیولې خدا کافرو د تم سکندر وای یو بل سکندر دی د دنه مخ کې بیا تیر شوی دی نو وای هغه سکندر چې نو هغه ذل قرنین بل قول دا چې نسکندر چې نو د د نوم چې کوم دی فراجح قول باندې هغه سایرس وو سایرس فارسی او ایرانی دا تیر شوی دی او دا ذوالقرنین او دا ډیر د الله تعالی په لوی اولیاء کې راځي په پیغمبري کې شک دی صاحب د بدء الامالی وای و ذوالقرنین لم يعرف نبیا کذا لقمان فاحذر عن جدالی ذوالقرنین نبی نه پیژندل شوی پته نه لګی چې نبی دی او کنه دی دغه رنګ د لقمان په باره کې ځان د جګړې نه وساته پته نه لګی چې هغه پیغمبر دی او کنه دی خو البته ولی خدای د الله تعالی نو دا وی هغه سایرس دی نو کسکندر اول شي بیا وی دا دغه چې کومو د مخ کې خضر چې تیر شو علیه السلام دا وی د وزیرو او کچر څنګه دا سایرس چې نو بیا دا سایرس ورست راغلی دی دا بیا د موسی علیه صلوات و سلام نه پسو او دی بیا د بنی اسرائیل چې کم دویم ځل خروج او په دویم ځل راوتلو د فلدغنا د بیت المقدس نه نو فاغي نورست بیا دی راغلی دی د بخت نصر سره د په عراق کې جنگ کړی دی او بیا هغه بنی اسرائیل په هغه ټیم کې مسلمانانو نو هغه ته بیا آزاد کړی دي نو بیا دا هغه سړی دی به هر حال دا خود دا غ تعارف دی او دا ذوالقرنین ورته ولي وای نو بعضی وای د په سر کې دوا کرونه او زکه وته ذوالقرنین دی ولیکن دا خبره صحیح نه ده ذوالقرنین بعضی وای زکه ورته وای چې د روم او د فارس د دواړو بادشاه شوی نو دا دوا طاقتونه وو د دې دوو طاقتونو په وجه باندې ورته ویل کېږي ذوالقرنین ورته ویل کېږي خج دا خو بد دا هغه دغه شو نوم شو تعارف شو په صورت کې بد د بیان څنګه انداز کیږي نو هغه به داسې انداز کیږي چې اول خو الله جل جلاله د خپل تصرف ذکر کوي چې ان مکننا له فی الارض مونږ ته قوت ورکړو دا خپل متصرف نو چې دغه اعتراض چې کوم مشرکین دا کومه شبهه کوي چې دا خو د اول نه دفشي بیا د درې سفرونه ذکر کوي یو سفر د مغرب په جانب باندې دی تر بحر اسود پورې او یو د مشرق په جانب باندې دی او دریم نمبر چې کوم دی نو د دو د شمال په جانب د قطب په جانب باندې د هغه سفر دی نو درې سفرونه ذکر کړي او ما تاسو ته وی په صورت کې اصل کې درې سفر ذکر کیږي اول سفر د اصحاب کهف دی د پاره د حفاظت د دین ولی لاړل خپل علاقې پرې خو د سفر وکړو هجرت وکړو د پاره د حفاظت د دین دویم نمبر سفر د موسی علی السلام د پاره د طلب د علم د دین چې علم د دین حاصل کی دریم نمبر سفر د ذوالقرنین دی د پاره د نشر او اشاعت او د غلبی د دین نو دا د غلبی د دین د پاره چې کم سفر شوه دی درې سفرونه شوه دي هغه ذکر کړي او بیا په دې سفرونو کې د د سیاست ذکر کړي هغه نرم سیاست ددو او دویم نمبر په دې سیاست کې بیا صد المفاسد چې اسلامی امیران چې وی نو هغه بسکای هغه سیاست بداوی چې کم د فساد لار وی هغه بسکای هغه بندای لکه ذل قرنین چې بند کړه نو دا برده دا هغه خلاصې او په اخر کې بد د خپل عقیده ذکر کړي چې خدای د خپل عقیده سوا د ځان ته متصرف وي د ځان ته عالم الغیب وي نه د ټول توکل په الله تعالی باندې نو هغه برته ذکر کی بس دا بر دې د د دې دغه خلاصه به هغه داوی سره به لګوي چې عالم الغیب یو الله متصرف یو الله ذوالقرنین تو ګورا بادشاہ دی نو پتہ ولګی دا اولیاء عالم الغیب ندی اولیاء متصرفین ندی انبیاء عالم الغیب ندی انبیاء متصرفین ندی یعنی دا قصه ده تر ذوالقرنین ذکر کوم خو بطور قصه نه ذکر کوم چې بس دا قصه ده نه دا غینه بس نصیحتونه او عبرت بتنه اخلي چې ذوالقرنین څنګه سړیو د ذوالقرنین په حالت کې عبرت ده د ذوالقرنین په صفاتو کې عبرت ده د ذوالقرنین په سفر کې عبرت دی د ذوالقرنین په سیاست کې عبرت دی سلور عبرتونه پکې غټ غټ دي حالت سره عالم الغیب نه دی متصرف نه دی بنده د الله تعالی دی ها سفر سره د پاره د نشر د دین دی د ذوالقرنین صفات څه دي صفات دومره بهترین صفات چې را بشي د ذوالقرنین سیاست څه دی عادلانه سیاست دی ظالمانه سیاست نه دی بس دا سلور پکې عبرتونه ځکه وته ذکر وی قل فاتلو علیکم منه ذکر ورته وایا ذکر او بل ولم پتا سبحان منه د دې قصې د ذوالقرنین نا ذکرن اغا چې کم کې نصیحت وی کم کې عبرت وی اغا د ذکر کوم نور نه ذکر کوم ان مکننا له فی الارض یقینا مونږ قوت ورکړو دتا مکنه یو مکنه تمکینن ځای ورکول قوت ورکول مونږ د ته قوت ورکړو نو الله چې د اول نو ویل چې ما قوت ورکړو بس قصه لاړه ختم شوه متصرف نه دی پوه شو الله وی قوتونه ما ورکړو طاقت ما ورکړو فل ارض فزما کې واتیناه او ورکړې مودتا من کل شیء د هر یو سیزنا هر یو شی ورکړو نو ما تاسو ته ویلو کل کله استغراق عرفی لپاره راځي هغه عمره چې د دوته ضرورت وو هغه عمره ورکړې ګلې کله شی څانو چې ټولم ټول دنیا وته ورکړې وا ټول هر یو شی ورته ورکړو نه من کل شی ان د هر هغه سیز نه چې د دوته ضرورت او سببن په اعتبار د سامان سره چې سامان د تسمره پکارو هغه الله وی ما ورته ورکړو دا لومبه سببن چې دا زراعي سامانونه دي دویم ځل فاتبع سببا نو دې تابع شو د لارو دلته سبب په معنی سره له په معنی د طریق طرقن په معنی د لارو سره د لارو تابع شو مطلب په لارو روان شو کوم لاري نو فاتبع سبب المغرب دې تابع شو د لارو د مغرب مغرب طرف ته سفر شروع کو د صد پارا د نشر د دین د پارا د توحید د خورولو د پارا حتا تر دې پوری دا بلغه کله چې ورسېدو د مغرب الشمس پریوتو د مرتا هغه ځایتا چې المر پریوتو نو المر خو پریوزی نه خو مطلب دا دی دا غینه اخوا آبادی نه واز مکه نه وا د یو داسې ځای ته ورسېدو چې دا غینه اخوا بیا د تنوره لار نه وا هغه ته ورسېدو وجدها نو وی منتدانور تغرب فی عین حمیئه چې ډوبېده ده فی عین پاغه چینه کې حمیئه تور کې په تور چینه کې دې ډوبېده د المر نو المر خو په تور چینه کې نه ډوبېده خدا ته ښکارېده چې دا غي نه اخوا نورم ځکه نه وا نو دا ته ښکارېده چې انور کته شو تابوي کې دې په تور چینه کې څه ډوب شو دا تور چینه ته دا بحر اسود بحر اسود ته ډیر رسیدل او اټور سمندر ته دی هغه ته رسیدل نو د هغه نه اخواله ته نو خنخ کاریدل دته داسې کاریدل لکه د کې په دغه کې لکه سود سمندر سفر کا چا کړی نو هغه چې سمندر کې کله سفر کوي نو دا نور خو خنخ کاری ته سمندر یو بي بي نو هغه ته داسې کاری لکه د سمندر نه د المر راوخته او په دې سمندر کې ډوب شو دک شانته وته کاریدو یا نبی نو نو د سره نبی په سفر کې وو نو غ نبی ته مونږه وحی وکړه داغه په ذریعہ مده ته وی چې اې ذل قرنین اما ان تعذبا یا بت سزا ور کی دوی تا و اما ان تتخذ فیهم حسنا یا بت اونی سی په دوی کې خیسته لارا خیسته طریقه مطلب دار نرمی وو سره وکي نو دی خلکو سره تاسو اختیار دی دا خلک کافر دي کله اول نټول قتل کې امستا خو حدا او کنه توای چې نازی ته اسلام دعوت پیش کو نو که اسلام قبول کو خو ښا که اسلام قبول نه کو جزیه به نه واخلو که کوم بیا جزیه نه قبول ول بیا به رستو قتل کو نو دا تا خو خره تا ته اختیار دی قال نو دوی اما من ظلم هر هغه هر چې هغه څوک ته من ظلم چې هغه ظلم کی ظلم نه مراد دی دا چې هغه شرک او کفر عنادی دی یعنی هغه پر خپل کفر او شرک باندې ټینګ شي کلک شي فسوف نعذبه نذر چ سزا بور کومګه غتا ثم يرد بیا واپس کړی شي الی ربه رب فلتا فيعذبه عذابا نکرا نو عذاب بور کې الله تعالی غتا عذاب ناشنا خطرناک عذاب بو ته بیا الله ورکی مطلب دا دی کم پک کافر شو په کفر ټینګ شو زیدی وکړو نو دغه زیدی کافر به مون قتل کو بیا به دی الله طرف ته بیا به الله تعالی ورل خپل سزا ورکړي و اما قال اما ها و اما من امنا او هر هغه څوک چې ایمان راوړو و عمل صالحا او عمل او موافق د شریعت فله جزاء عن الحسنى نو دا هغه لپاره به بدله خستا خستا بدله بو ته مونږ ورکو مطلب دا دی په دې ملک کې ورته ځای ورکو خوش وي هغه ته به امن ورکو چې څوک ایمان راوړي وسنقول له او ذره وایو بمونګه وتمن امرنا د کار زمونګه نه یسرن اسانا اسانا خبره بس مطلب ده اسانا خبره مطلب دا ده چې په دین کې کم اعمال دی هغه ورته یاد کوته دا کوا او الدین یسرن دین اسان ده بس په اسان دین باندې بس کوي عمل بکئی نو ګور دا دا سیاست شو چې کوم سیاست وکړو نرم عادلانه خوش سیاست وکړو چې الله تعالی ورته اختیار ورکړو چې په هر څه کې تا ته اختیار دی لیکن دوی چې نه د داسې سیاست کومه چې کم خلک ایمان راوړي هغه خیر کم خامخا په شرک او کفر ټینګيږي هغه ته بیا سزا ورکوم حتا تر سمات با سببا بیا دې تابع شو دلارو بیا راغ خپل مرکز ته واپس راغی داغینه پس بیا دې دلارو تابع شو چې بیا تابع شنو حتا تر دې پوري اذا بلغ مطلع الشمس چې کله راوري سره راو رسید دې مطلع الشمس هغه راحتو د نمر تا زائد راحتو د نمر چې کم دین المر راحتو نو مطلب دا نه دی چې ګنې زائد راحتو د نمر مطلب مشرقي طرف تراغه خو مشرق کې په دغه زمانہ کې دومره آبادی وا چې د دین اخوا بیا نور آبادی نه وا نو علاقو د بلخ او دغه رنګي بعضی چې کوم دین مکران دی علاقو تر ورسیدو چې دې تر اوره کې د نو وجدها وی منتد المر تطلع على قوم چراختو د المر په یو قوم باندې لم نجعل لهم چې مونږ نو جوړ کړی دی خلق لره من دونها لاندې د المر نه سترن پردا د دین لاندې دې ته پردا نه واسه مطلب دا چې غرونه نو چې هغه المر راختو د خلق ته هغه شاته هغه نه پټوي دا چې ځای نو چې مطلب دا چې ونه پکې نه په دغه علاقې کې پرده نور نه وا صرف دا پرده و چې غارونه او هغه غارونو کې بل خلک وسیدل او هغه ته بدل نه کېدل نو داسې داسې علاقې ته دی لاړو ها کذالک هم دغه رنگ وقد احطنا بما لديه خبره هم دغه شا کذالک یعنی فعل کذالک کما فعل کذالک کما فعل باهل المغرب داسې په اوکړل لکه څنګه چې مغربیانو سره کړو مغرب والا سره څه کړیو نو هغه سره دا کړیو چې کم خلک ایمان راوړي هغه پرې خودل چې کم خلک کفر وکړي نو هغه قتل کیږي نو دغه شانت کار دې دوی سره وکړو وقد اخذنا بما لديه خبرا الله وې د سره علم غیب نو ما سره دی وقد اخذنا او یقینا موږ راګیر کړو په علم کې بما هغه سامانونه لديه چې دې چا سره لدیه د دې ذل قرنین سره خبرن د جهته د خبر او د علم نه مونږ په علم کې راګیر کړیو کم هغه چې کم د سره سامانونو د د سره علم غیب نو یو معنا دیو معنا وقد احتنا احاطه کله په معنا د حفظ سره مرضی وقد احتنا وقد حفظنا او مونږ حفاظت کړو بما د هغه سامانونو لدیه چې د ذل قرنین سره خبرن په خبرتیا سره خط خبرو او مونږه حفاظت کولو خا الله وای نو دا متصرف زیم وای الله وای ثم اتبع سببا نو بیا دې تابع شو دلارو دا دریم سفر دی مغربي سفر وکړو مشرقي سفر وکړو اوس شمالي سفر شروع کړو قطبي سفر شروع کړو ثم اتبع سببا نو بیا دې تابع شو دلارو د قطب او د شمال حتا تر دې پورې اذا بلغا کله چې ذل قرنین ورسېدو بین الصدین فمینز دا غدو غرونو کې اے دو غرونه دا دو جبلونه دو غرونه ته کوم دنو هغه اورا فیدو هغه دو غرونه ته چورا فیدو دو دیوالونو ته ال تاغه کما علاقه و یغه په شمالي طرف کې او هغه ته ویل کیږي وادي داریال داریال وادي ته کوم دنو دی اورا فیدو اوس دا وادي داریال مرکلا او دغه دیوال د دبا اوس راشي هغه مرکته د ورکېدو وجه دا ده چې کله مختلف په غرونو کې دا مختلف حالات راځي کنه پیلا او سکړاو پکې راځي پاغي سره کله کله بیا زلزلې راځي نو پاغي کې بیا کله یو شی پټ شي دغه طرفونو ته تلو حتی اذا بلغ بین السدین وجدن وی منتمن دونهما ها وړاندې د دینه اے رادی خوار من دونه ما رادی خوار دینه یعنی د دې دری په دې خلک کې اومن ته قوما یو قوم لا یکادون چې نږدې نه وا یفقهون قولا چې پوښیو په خبره باندې اے دوی د هغوی په خبره نه پویدل هغه د دوی په خبره نه پویدل نو دوی کوهستانونو کې کله کله داسې جبی وی چې ورشي کنه نو ته وایې خدای پاک دا سوي نو دا سړي داسې علاقې ته ورسېدو وای دا وادي داریال او دغه ځای قومونه کم قومونه او کاسبیین او قولشیین دا دا قومونه سره د ملاقات وشو چې دغه ملاقات وشو نو دا غینه پس هغه سره خبر باندې په نه پویدو به هر حال به ترجمان مقرر کو نو چې ترجمان مقرر کو ترجمان او تر خبرې دا کړې ښا هغه ته بیا خبره وکړه لا یکادون دې کې او چون اشاره او شو نه د علم غیب تر ذل قرنین نه عالم الغیب ذل قرنین نو ګنې د دې طرف په خبره پوه شو یا به دې پوي کړو خو څه خو بشیو کنه لیکن نه دلیل دا دل دا غوی جواب ورتلا نه غوی له دې جواب ورتلا قالو دوی او یا ذل قرنین اے ذل قرنینا تعارف شو چې هغه د ذل قرنین د داسې دنیا بادشاہ دی نو هغه وته جرګه جوړ کړه ارال ترجمان په واسطه ورته وی وی ان یاجوج و ماجوج یقینا دا یاجوج و ماجوج چې دی مفسدون فی الارض فساد کون کې دی پزما کې فهل نجعل لك خرجا نو آیا وګرځو مونږه آیا مقرر کو مونږ تعالی خرجن خرچا چاند بدر کو ها علا ان پدې شرط باندې تجعل بیننا وبینهم صدا چې زمونږ او د دوی ترمنځ زبته دیوال وه په د دې لپاره مون شاند درکو چې ته زمونږ او د دوی ترمنځ د تداسې مضبوط سړی وي چې قوت کار شو کنه چې دا دومره قوي سړی دی لہذا دې دې دې به وکړي چې مونږ له دا دیوال وای او دا غونه را لبن کې هغه طرف ته داخله کرانه واړی یاجوج و ماجوج دا په اولاد د یافس کې دي د نوح علی السلام نه پس حام سام یافس درې بچی پاتې شو یو حام یو سام یو یافس د حام اولاد هغه خو مطلب د عرب او سام کې مونږ راځو یافس چې کوم دنو هغه اولاد بیا دغه ترکان دي ثقلاب ثقلاب قومونه او ترکانو دا د هغه په او یا او سره یاجوج ماجوج دا درې قومونه دا چین و غیره دا علاقې څه دي دا ټول د دوی په د یافس اولاد دي ترکان هم سره دي او یاجوج ماجوج هم د یافس په اولاد کې دي دې ته په یورپی جبا کې کوم د کاک می کاک ورته وایي څه ته وایي کاک می کاک ورته وایي او دلته په عربی کې ته یاجوج ماجوج وایي او پښتو کې بیا دار چې خپل خپل جبر نو څه کو ته زوزي ماجوج وایي څه کو ته جدي ماجدي وایي نو دغه خلکو ښا ان یاجوج او ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا نو آیا مقرر کوم تا ته چندا علا ان پدی خبر باندې تجعل بیننا و بینهم صدا چې ته جوړ کې پمیان زمونږه پمیان د دوی کې صدن دیوال ځکه دا براتل د دین به فسنا خدا کول ریبل به بدمعشان خلق کنه لا سنو چې مطلب زناور و انسانان دي خو لیکن دا خبره ده چې راتل با کافر دي راتل با د دوی فسنا به ریبل د دوی به فذکورن لټ کول او ډیرو په تعداد کې د دینه نو لهدا دوی ته ډیر کمزوري نو دوی دی وجنه و چې دیوال وو قال او ورته ذل قرنین ما مکنی فيه ربي خير هغه چې قوت را کړل ما ته پاره کې رب زما خیر هغه بهتر دي تاسو ته چاندې نه اے چاندې مکه وای ما ته زه چاندې نه غواړم مال الله په قوت را کړل لیکن یو خبره ده فاعینونی بقوه مدد کوي زما بقوه په قوت د افراد سره افرادی قوت را برابر کړي کسان مراد شي او زما سره مطلب په دې دیوال وهلو کې مرسته وکړي ها اجعل بینکم و بینهم ردما نو او به هم ز پمیان تاسو کې و بینهم پمیان د دی یاجوج ماجوج کې ردمن بند مضبوط ردم هغه بند توي هغه دیوال توي چې هغه انتهایی مضبوطی نو زبا تاسو ترمیان دا دوی ترمیان د یو مضبوط بند به جوړ کما خو مال دمرو کوي چې مدد افرادی کوي اتونی نو بس هغه ور سره منزور کړه نور قرآن دی قصه دا تدرسونه نه کوي کنه خو دمر شو چې هغه منزور کړه ور سره چې بس بالکل ټیک ده دوی سیدا بس کار شروع شو د اوس پنې دغه خخت جوړ کړي خا د اوس پنې خخت هغه جوړ کړي وی اتونی راوړی ما ته زبر الحدید هغه ټوکړي د اوسپنو ټوکړي د اوسپنو سوي هغه د اوسپنې خختې وی ها حتا تر دې پورې اذا ساوا کله چې برابر شو دا دیوال بین الصدفین پمیان دا سرونو د غرونو کې هغه د سرونو غرونو غرونو سرونو ته ورسو ها او دا شمال طرف غرونه خو بیا تاسو باندې کتلی دا ډېر قسم را دي خوازي کوین دکش طرف ته بیا راغی نه پسې اخوازي نو دا غرونه اوچتیږي ډېر اوچت غرونه دي پاغه کی ورته دا دیوال جوړ کو حق قال نو چې کله برابر کو نو قال وی وی انفقو انفقو فقو هاي فقو هاي څه مطلب دی دا باندې ورته وای کتا چرته انګر لیدلې وی اوس خدا زمانہ بدل شو اوس خدا شی تاویږي په موټر باندې هغه اور تاغه پکې ور کوي کنه لیکن مکه په قواني طریقه دا و چې هغه به دا کول یو شی به هغه بل اثر ډډې دوه چې هغه له زور ورکو نو بس هغه وسو هغه به حوال ته ویشتا نو دا د داس چلو کو چې په دې طریقه باندې چې اولنې دغه خخت ته ولګولې بیا وای د دې خخت مینس کې د اسکار کویله کې خودا خو شوي نو چې کله کې خودا د هغه نه پسې ور ورکو بیا دغه ته دغه مطلب دا د پیسونه غوند راوستي دي الته نه خلق ناس ته غبا نه وي چې هغه وای نو هغه او خو تر ګرميږي نو چې څومره ګرم کړو هغه اوس په هغه خخت چې وی هغه په مینس کې دا پراتو نو هغه اوس په خخت مکمل سری شوي چې سریخ وي نو بیا د هغه نه ورسته وي تانبه راوړي تانبه دا کړه د تانبه چې کوم دی الله تعالی وایي ته د تانبه چینه او چلوله نو هغه تانبه ویل کړي واغې په د پاسه راوړوله نو چې راوړوله هغه غمین درزونو زاینو خالی ته لاړه چې خالی ته لاړه نو هغه مکمل څه شو هغه یو تخته شو هغه دیوال مکمل یو تخته شو قال وی وی انفقو نو پکو هي بنای حتا تر دې پورې دا جعله نارا چې وی ګرځو دا دیوال یو اور مکمل اور شو نو قال بیا وی اتونی افرغ علیه قطرا لره تاسو په نحو کې ویلې دا غره باب د تنازع نه کنه دا تنازع الفعلان نو اتونی راوړی ما ته قطرن تامبا افرغ علیه قطرا چې زرا توي کم په دې باندې تامبا او ته تامبا راوړی چې پاتې پر راوړم فمستاعو بس دیواله جوړ کو اوس الله وی فمستاعو نو طاقت نه لري دا یاجوج ماجوج ان یظهروه چراو خیجی په دیوال باندې د برا ومستطاعو او طاقت نه لري له دې دیوال لر نق بند سوري کولو نه پکې سوري کول شي دا ته دیوال وته جوړ کو او نه ته د پاسراوړي دی شي بس سیستم ورته بند کو دی هغه طرف ته مو دې طرف ته بس دا خو ختم کو اوس په خپل باندې د ذوالقرنین نه دلیل پیش کړي چې ذوالقرنین چې دا دومره قوي وو نو څه به ځان ته خو به خامخا سوي کنه ته خدای صفات هغه وینا قال هغه وی هاذا رحمت من ربي دا رحمت دې له طرفه در رب زمانہ دا زمال الله طاقت را کړ دې فاذا جاء وعد ربي نو کله چې راشي وعده رب در رب زما جعله نو وبګرځیدا دکا هموار د ځمکه سره دکا چې زری زری کی بیا غ زری د ځمکه سره ختم شي نو الله به دا دیوال داسې هموار کی ها دا به ختم شي وکانا وعد ربی حقا او دا وعده در رب زما حقا رشتیا زما دا رب وعده د قیامت برازی پاره کې به یاجوج و ماجوج راوزی اگر رشتیا ده بس الله تعالی ته معلومه ده چې کله برازی خام چې راو غورځول شي نو دا به حق شي شي نو چې دا را خوشي شي نو الله وای دومره ډیر به چې يموج فی بعض چپی به وي خلاص لکه چپی چې را رواني په صورت انبیا کې براشي چې وهم من کل حدب ينسلون چې کم غرته ګوره کم داسې چت ځای ته ګوره بس دې به ترا کوزيږي را خوشي به پوه شو دا سه حالت چې کوم د هغه براشي والله علم چې دا بسوک وي خدا خبره بعد خو کوي دا چینیان دي کنه خو چینیان خو راځي مونږ سره ګرځي لا ګرځي په الحال خو پته نه لګي نو والله علم کې سوک دي خو ډیر زیات دي فجمعناهم جمع وعرضنا جهنم او پیش پکوم جهنم یوم دین په دغه ورځ کې لیل کافرین د پاره د کافرانو عرضن په پیش کولو سره الذين اغ کافر كانت اعينهم في غطاء دا تخویف شو چې دې سترګې د دوی فی غطاء ان په پرده کې عن ذکری د وحی زمانہ د دین زمانہ وکانو او دی او لا یستطيعون سمعا چې طاقت نه لري د اوریدو د حق حق اوریدو ته طاقت نه کیږي دغه شان کافر څه دی الله وې د جهنم ته ورغورځول تر دې پوری دا قصه د ذوالقرنین او په اخیری کې پیو تخویف ورکړو په قصه د ذوالقرنین باندې خو پوه شوي مقصدونه هم درته معلوم شو د قصه ذوالقرنین نه څنګه سیاست وکړو دغه څنګه سفر وکړو د پاره د دین څنګه سیاست وکړو سیاست عادلانه وکړو صد المفاسد لار د فساد بند کړی یاجوج ماجوج په سو کو دیوال والو اوس دا دیوال چرته دی نو د دې دیوال بارک راضی چې دا دیوال یو خود مودودی رائے دا اخو دیواری چین یادې وای دا دا دیواری چین دی خو دیواری چین وای دا غټو نه جوړلې د خټو نه جوړلې دیواری چین چې دی د اوس پرنه نه جوړ دیتا په تاریخ کې راغلی دا دیوال مخ کې خلکو لیدلې دی دیتا صد حدیدی په نوم سره د تاریخ کتابونو کې چګورې نو بعد کسان رسیدلی دی د اوس په دیوال کا البته اوس وخت کې دا نشته دی دا په دې زلزلو سره د دی غرونو په یو بل سره لګیدو سره دا په دې کې پټ شوی دی دا دی کې ورک دی او په قیامت ته قرب قیامت کې به دا دیوال رامات شي بیا به دوی چې کوم دی هغه به راوځي یاجوج ماجوج او بیا به دنیا سره مقابله کوي په دور د عیسی علیه السلام کې به هر حال د ذوالقرنین متصرف نو ذوالقرنین عالم الغیب نو خدای صفات په ذوالقرنین کې نو تاسو وګورئ ټول الله وای دا ولا ما ورکړو نو په دنیا کې چې څوک څومره طاقت والا شي الله وای زما د قوت نه لاندې دی چې څومره علم والا شي زما د علم نه علم لاندې دی په علمونو کې علم د انبیاء علیهم السلام د ټولو نه اوچت دی خو الله وینا زما د علوم نه لاندې دي په قوتونو کې قوت د ذوالقرنین د ټولو نه اوچت خو الله وینا زما نه لاندې دي او متصرف نه دي ها تر دې پورې دا ویل اوس سورته کهف دغه ما تاسو ته ویلو سورته کهف مشتمل په سبانه په دوو بابونو باندې په یو مقدمه باندې په اخیری کې خلاصه ده